اکله سخاک نشتا امو به نوم می خو هیڅ ایسه شای نه وای دې خلک دا شګ مونږ په مومن دي چې پرس کزیار مخته کړ چې تاسو ته څه خبره وکړه دا نو جوانون چې مو ولې دل دامر مزره خوشول شو لکه چې جنت ته ورنه وتلم ډېر په دې خوشول شو یو حدیث شریف شرسی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې سبات یذلهم الله فی ذله یوم لا ذل الا ذله چې او قسمه خلق په داس وي چې د قیامت پر ورځ باندې خدای پاک خپل د عرش سیره تکښنه وي هغه چې بل سیره بنی بغیر د خدای د عرش د سیره نه بل سیره بنی وي په کرمنځ الله تعالی پاک پمړي چې یو متبدل الارض غیر الارض دام زکه به بدل شي بل هم زکه به وي دا د خورم زکه دا اوبه د سرویل هم زکه شي و سرویل ډېر ګرم کې دین کا شایده او وی چې دا لمر څه ده د میا غرمه سترګه میاشت د لمر وی چې قدر میلن لکه د سرمچې څه ده چې سترګې باندې د سترنجو په پیره کوي چې دامره به سړی تر نږدې شي و د ادم علیه السلام نه وخله تر اخره پر ټول انسانان به موجود وي او بربند به موجود وي بیا دغه غرمه سترګه نن صاحب مخشه چې کېش کې د اسلامي سندرونو دا ویلي چې د مځکه او د غرمه سترګه څلور کم څلوېښت لاکه میله سره لرې ده 36 لاک میل چې کنه مزکه و د غرمسترګه سره لري دي بیا دا تو اندازه چې سلر سلور کم سلوش لاک لري دو ان دل سمره غرمر تریشه بیا چې دا چې د اسرمچی ونه دا سر تر نردر چې تو اندازه لګي چې دا به سمره ګرمي شه و دا بالکل درشتیا خبره ده بیا په داسې سخت ورشه او کس مخال داستا چې خدای پاک به دار سیرتا د عزتمن ول منه غوند کښنه وي یو چې الامام العادل یو چې عادل بادشاه یا عادل بادشاه سمانه چې په خپل شریعت مانی دین مانی او په خلک باندې شریعت روان کو امیر ډېر عمر تر شو دا امام عادل منو ولیدله د سیمیندا په افغانستان شه ملا عمر چې کړه که عادل د خبرې مې زده کو چې بشک امام عادل وو خپل دین کړلو او پر عاد باندې دین راون کړو بیا په دا دمره سخت ورسه دار سیرت خو یو امام عادل آب خواهی پک پیزا سره کښینوي و شاب نشا فی عبادت الله او بل یو ځوان چې په ځواني شه د خدای عبادت کو دا دغه ځوانانو ته زه زره ورباندې کوم چې تاسو چې په ځواني شه د عبادت کوي د خدای بندګي کوي او د خدای د دین لپاره چې کیان ګرځې شي وی چې ځوان چې په ځواني شه د خدای عبادت کو آب خدای پک درس تیر تک شنه او بل هغه سړی چې قلبه معلقن بالمساجد چې زړه په جماعته پر تړي فرق د دنیا سره کاروبار کو خو زړه دا غوړي چې کله به د لمنځه واخلو چې جماعت ته لوړ شم د تبا خدای په ګار په زیره ایس تیر تک خدای کښې نه وي او بل څه کېات شای کېږي دا یوه خبره ده چې لکه د مرغۍ چې په اوس یې که نه د یو شای وزار یو کیڼ وزار وي داسې په پل سرات باندې د میدان مخشر خشر نه چې مشته جنات ته په دوزاخ سر پرې کېږي دوه وزر په چار دي یو وزار د نیک عمل نه مې کړی دا شای وزار ده و د خدای دې ویره نه چې باد چاره مې پرې شي وي چې نشي وي نه مې تبا وکړي دا کین وزار ده ای مرغې چې د دوا سره وزر صحیح بیا په وت لای شي بیا داغه داسې داغه داغه ثواب ځنه عالمون وی چې فرض چا دا کې هغه ډیر ثواب ده وزن عالمون وی چې نه چې حرام حرام کثیر د خدای دې پر پرېږ دی یا د نشي نه تبا وکړي دې په فرض ادا کول نه په خاج نه په زکوت نه په منځ چې ډیر ثواب ده چې یوه ښځه وي ذات جمال و منصب یوه ښځه وي ښایسته ښځه وي او د مرتبې ښځه وي آیا ځان ته متوجه کو بیا دای د خدای دی چې نه خاف الله زه د خدای نه ویرېږم دا به درس تېر ته خواهش نه چې خدای دې پر باد پرېږدي او بل هغه دی چې هغه دوا کسان چې دی د یو بل سره چې کیا کې د خدای د پر محبت کو د خدای په محبت سره جمع کېږي یا او د خدای په محبت شیبون نه جدا کېږي یا د خدای د پر محبت د نکونه خلک سره د انبیاء علیه السلام سره یا په خپل شه مسلمان چې د چې کار کې چې د یو بل سره محبت کو ته خدای د رضا د پر لکه دا خلک چې جمع شو ده دا ټول د یو بل سره محبت کو خو د خدای د رضا پر بل غرض نشته به چې داسې سړی وي آبا خدای پاک چې کار کې دا سیر تک شي نه وي او بل هغه سړی چې صدقه وکړو څه خیر خیره باد چاته صدر کوي خو داسې په اخلاص سره وکړي چې په شیلو سیر کو ولا تعلم شمال ما تنفق یمین او د کیم نو ستا پته نه ولګي چې شیلو څه وکړل داسې د خدای د رضا دپاره څه ولګوي د د خدای په لیار شي او بل هغه سړی دی چې ذکر الله خالیا چې ګوښه نوست وي او خدای بر یو شي چې څه مرګ شته د خور ته به ورسېږي قبر شي ځکه کې قبر شي سره دل دی بیا مخشر ته تلل دی بیا حساب کتاب دا خدای د مخ مکدل دی بل سره مې پر وتل دی د دوزاخ نه ځون بچ کول دی جنت ته ځون سي کول دی ډېره غټه خبره ده دی چې دا تصور چې وکړو ففاز تاینا هو اې دې سترګې نه عشق لوړې شي وې چې دوا سوس کې د خدای په لور باندې ډېر قدرمن دی یو د سترګې نه د عشق سوس کا چې د خدای دی ور نه لوړ شي او بل څه کېږي چې د په جهاد شي د خدای په لار شي په جهاد شي چې د وینې سوسکه د سیرت نه پرېږدي دا ډېر قیمتي سوسکې دي امیر د امام شافعي رحمت الله علیه مشهور امام د څلوېرو مذهب شي ای دا مذهب چې څوک چې شهید شي وی چې شهید ته چې غسل خو به نه ورکړي جنازه دا نه پکو وی چې ویلې جنازه خو دې پر چې خدای وبخشي خدا خو مسله ده چې د مجاهد د سیرت نه اول سوسکه چې په مځکه پرېږدي بیا یې ټول ګناهونه ته معاف د داسې چې کله چې دغه یو د خدای په لیار شي د مینې سوز که چې د نوسه کېږي دغه د خدای په لمن ډېر قیمتي شی ده او یو د سترګې عشق سترګې نه د عشق سوز که د وځي د خدای د ویره دا ډېر قیمتي دي داسې بل عمل نشته چې چې کې نه خاصه پخې پښې وکړي خو پیغمبر اسلام ته سلام فرمایلی په یوه موقع باندې په یو سفر شه په غاټه چې کنسه کې په کتابه شه مسله کړی ده چې بیړه باندې کې پیوا چار شه سستی باندې کې وزنا خبره دی چې پاشه به بیړه کې یو چې ګناه وی در شه د ګناه نه په تبه وکړل شه بیړه کې داس په نه چې خاج وکي یا پلنا دی یا به سبو دا د ګناه نه تبه وکړل دا فرض دل کلمې زو داسې پر دی نن په امت باندې دا غډ ډیر لازمه ده په امت چې کنه کې داسې ګناه نه نشته چې په امت موجود نه دي خدای په کټول امت ته نه رسېده د ګناه نه د تبیل توفیق ورکړي چې ګناه نه تبا وکړي او بل څه کې چې چې ولما د تنوست وی چې ولما ته چې کې مړی رسول شي چې کې سړی ضرورت سره پیرا کول شي سړی کوشش کو او بل څه قرضا وی در باندې د قرضې په ادا کول شي چې سړی بیړه کو دا زره نه خبره داستی دې پر چې کې کېږي دا ډېر مبارک خلق روغلا ده هغه به تاسو ته ان شاء الله چې کنده دین خبره وکړو نره ملکنا پرخ رخ ملکنا پرخ رخ شاری لا چې کیا بل مزون دي دلمین چې کله کې بل تعالی په کومې دا د لتیجا چې من ځای شي یک دا لازمي نتیجه ده چې کوم غاج کې اس کې په خواهشات په سبب سړای شي فخلفا من بعد خلفم دا سره نه خلفته شلو چې لمز خو ځای کړو وتبعو شهوات و د شهوات په لیار په شهوات په سلو چې زړه سره طلاق کراوي کنه راوي بیا چې په شهوات په سره ورشي بیا په کوم شي چې فسوف یلقون غیان بیا داسې نمونه چې لمنځه یې کو او په خواهشات پسې روان شي داسې خلکو د زبردست ګمرۍ سره مخامخ شي او ګمرۍ به قبیله کو نن دا دا خو سیاسي خبره نه دیني خبره ده خو نن سبا چې کانت شای کې ډېر خال داستا په دې وطن شه خیر دا خبره خو چې نه مې وکړې د سیاسي پارټۍ څه دي که نه د ټول چکر کې دعوات الی الله نه د خدای په طرف باندې خلک روانول نه دي دا خپل ځون جوړول دي جهاد مجاهدین په جهاد سره سړی شامل شي او بل از دا خاج دعوات او تبلیغ ولا چار چې کوم ډیر شامل شي او په مدرسې سره چې کان طالبان سبا کې نه رغو ویایي و د عوام میشتو مسلمان د دغه د مجاهدین او د مبلغین او چې کان کې د مدرسې سره طالبان غا د خدمات وکي دا د کامیابی لاره ده یو چې کیا د احکامات لیار دو چې پا سړای لوشي ا جنات خواهشات لیار دو ا دوزخ ته سړای رسوي بس مو دا خبره